د سورته بقره دویمه حصہ شروع وا او د دویمه حصے خلاصہ او تجزیم دغه وا چې په دې حصہ کې بیان د چا د اثبات تر رسالت ته او هغه شبهات او هغه بیدای اعتراضات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې مشرکانو یا يهوديانو یا نصاراو کړی دي نو د هغه سوالات او د هغه شبهات او جوابات ورکړل پمینس کې زجرونه او وغیرہ ور سره ومو دا یو باب پدې کې تر دې پوري برابر شو تر آیت نمبر 123 پوري او په دغه آیاتونو کې چې کوم دی نو دغه خلاصه و چې سلور شبهات اول ذکر شو بیا دا غینه پس یو پکې قاعده وا بیا پینځو اغا زواجر او پینځو زواجر نه پس بیا دوا اعتراضات او شبهات ته دوی دا غي جوابات او بیا پینځو اصول پنځه آداب چې کوم نه هغه ته ذکر کړ اوس د دې داینه د آیت نمبر 124 نه دا دویم باب شروع شو او دا دویم باب بچلیږي تر آیت نمبر 141 پورې یو سل یو سل وختم یې د سپاره تر اخره پورې دا دویم باب دی په دې باب کې بسوي په دې باب کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات کوي دا غ ملت او دین چې کوم دی غ ثابتې خو لیکن طریقه بدله ده اوس پورې دلیل عقلی استعمال شو اوس دلیل نقلی استعمالیږي دلیل نقلی ما تاسو ته ویلو بیا کله د پیغمبرانو نه وی کله د ملائکو نه وی کله د جناتو نه وی کله د کتابونو نه وی کله د وحوش او طيور او مارغان نه وغيرها نوي کلا دا وکړه د اولیاء او نوي په مختلفو طریقو سره دلیل نقلی پیش کړي او د مختلفو فائدو د پاره پیش کړي دی دا کې دلیل نقلی چې پیش کړي نو هغه د پیغمبر نه پیش کړي چې ابراهیم علیه السلام دی دا هغه او د یعقوب علی السلام نه دغه دلیل نقلی پیش کړي په سبان دی په اثبات تر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فائدې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت اول او هغه وجه دا ده چې يهوديانو بم دا خبره کوله وي مونږ په ملت ابراهيمي باندې یو نصاراو به هم دا خبره کوله مونږ په ملت ابراهیمی باندې یو مشرکانو به هم دا خبره کوله چې مونږ په ملت ابراهیمی باندې یو د درې واړو به دا خبره کوله د مکی خلکو به هم ځان ته په ملت ابراهیم وي او د مد دغه چې کوم دین يهوديان او نصاراو هم دغه طرزو نو په دې وجه باندې د دلیل وت ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام د ملت نه دا دلیل چې بیانېږي نو دا به تر اصل کې په دوو فصلونو باندې به مشتمل وي په دوو فصلونو باندې یو فصل به په دې باب کې تر آیت نمبر 132 پورې په دې کې به ذکر کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت ابراهیمی باندې ولی زکه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خدای ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی ٹھیک شو دویمه خبره دا ده چې د ابراهیم علیه السلام د قبلی طرف ته مخکی نو د قبله د ابراهیم علیه السلام قبله ده دریم دې د هغه بلدی او د هغه خار نه دی چې کومه خار او بلدی ته ابراهیم علیه السلام دعا کړې و بل خبره دا ده چې د په هغه دین باندې دی چې د کوم دین د پاره ابراهیم علی السلام د ځان د پاره او د خپل اولاد د پاره سغوخته و دعا غوښته و او بیا د په خپل باندې دعا د ابراهیم علی السلام دا دعا د ابراهیم علی السلام چې غوښته و د یو نبی د پاره په دغه بلدا په دغه خار کې هغه نبی سوکته هغه داده نو د په خپل دعا د ابراهیم علی السلام دی او بیا دا چې د دین چې کوم دی د ملت پاغي باندې ابراهيم عليه السلام خپل اولاد ته نصیحت کړی دی وصیت کړی دی چې په دغه ملت او په دغه دین باندې او چلیږي نو تاسو ګورئ ټول په دې طرز باندې د اولاد د ابراهيم عليه السلام کې دی د په کعبه د ابراهيم عليه په قبله د ابراهيم عليه السلام دی د د هغه بلدین نه د هغه شهر نه دی چې کوم تاغي ابراهيم عليه السلام دعا کړې و دی په هغه دین دی چې کوم دین او ملت ابراهیم علیه السلام د ځان د پاره غوښتل د الله تعالی نه د دعا د ابراهیم علیه السلام ده او د چې کوم دی نو ابراهیم علیه السلام چې په کوم دین او ملت باندې بچو ته وصیت کړی دی اپاغي باندې دی نو ټول دا شو په دې مینس کې او بیا زجر ورکوي و من يرغب عن ملت ابراهیم دا به تر 132 نمبر آیات پورې به دا ترجمه د 133 آیات نو بیا دویم فصل شروع شغی ته فصل الزواجر وای هغه کې او بیا زجرونه وی ښا رټل به وی شکنل به وی و زواجر به ورکی تر باب تر اخیره پوری دا طرز به ښا ان شاء الله تعالی ګوري وتا و اذ ابتلا ابراهیم پدې کې اوس اول چې ثابتې دی چې د ابراهیم علیه السلام د اولاد نه نو اول د ابراهیم علیه السلام عظمت شان ثابتې چې هغه څومره لوی څومره لوی سړی وو هغه څومره لوی جلیل القدر پیغمبر وو نو دا هغه عظمت او مقام ثابتې و اذ ابتلا یاد کا پاغه وخت چې امتحان کو ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې ربه رب دعو ابراهیم دا د عبرانی لفظ دی او اصل د دې د ابراهیم سره ابراهیم مهربان پلار ابراهیم علیه الصلاة والسلام مهربانه پلار دی د انبیا علیهم السلام په دی وجه باندې ورته ابراهیم ویل کیږي او ده دا دغه چې کوم دی نو په تورات وغیرہ کې ورته ابراهام ویل کیږي اوس هم ورته دا موجوده يهود او دا نصارا دا خلق وته براهم وای دا دغه ته اکثر په ټینکونو باندې نمونه دی هغه هلمند ته کم غټ ټینک راوسته دا غي براهم ون نمونه نو هغه اصل کې د ابراهیم ون پوه شوې نو دا د دوی په جبه کې او اندوان او دا خلق وتا هغه چې کوم دنو هغه وتا براهم وای او هغه بیا ځان نسبت دغه طرف ته کوي برحمن او براهمه چې ځان ته وای کنه دا اصل کې ابراهیم علیه السلام ته نسبت کوي ابراهيم عليه السلام یو داسې متفقه دغه د هستی دا چې ټول خلق ورته نسبت کوي چې سو کوئی د مونږ مشر دی سو کوئی د مونږ مشر دی الله تعالی دا غټول اعتراضاتو جواب کوي چې ودرېږي ابراهيم عليه السلام د چا مشر دی تاسو وګورئ و اذ ابتلا ابراهيم یاد کا پاغه وخت چې امتحان وکړ په ابراهيم عليه السلام باندې ربه رب دعغه اوس امتحان باندې سوال لازم چې امتحان خو خلق د هغه چا کوي چې چا حالت ورته نه معلوم نو الله تعالی ته خو د ابراهیم علیه السلام حالت او نیت او عمل ټول معلومو بیا په ول امتحان کولو نو جواب داغه دادې چې امتحان کله خلق کله سوق د دې د پاره کوي امتحان کله سوق د دې د پاره کوي چې د اغا مختبر چې دا غچا امتحان اخلي داغه حالت په خپل معلوم کی خو کله ورته خپل هغه حالت معلوم وي خو خلکو ته ښکارا کوي چې ګوره د د مقام دغه دی د داسې په امتحاناتو کې پاس راځي نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام امتحان چې الله کړی دی نو د ځان د خبرولو د پاره نه کړي بلکې د خلکو د خبرولو د پاره کړي چې د ابراهيم عليه السلام شان او عظمت او مقام خلکو ته ښکارا کوي پوه شوي ربه رب د هغه رب په دې مقام کې ځکه وی چې مقام د تربیت ته امتحانات د تربیت لپاره کیږي بکلمات بکلمات په یو سو کلمو سره کلمات قران کریم کې راځي جمع د کلمتون دا او د دې چې کوم ده نو اطلاقات په قران کې پسو مانو راځي یو قران کریم کې کله کلمه راځي په معنی د دعا دغه سره دعا سره وشي آیت نمبر 37 کې البته بقره کې تیر شو فتلقى آدم من ربه نذكر آدم علیہ السلام د خپل رب نه کلمات یو سو دعاګانی یو سو دعاګانی ذکر نو کله په معنا د دعا سره کله کلمات په قران کریم کې راشي او په معنا د کلمات القرآن سره ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا پوښوي مونږه رسولانو نه خلکو انکار کړو او بیا رسولانو ته زموږ مدد راغې لا مبدل لکلماته نشته د بدلون کې وعدو د مدد د الله تعالی لره الله مدد را لېږي وعده کړی دا هغه برازي هغه سب بندولې نشي تاسو پوه شئ الته وعده د مدد ته مراد دي کله به کلمات راشي په قران کې خو ما مراد به نسی د الله تعالی علوم د الله علوم د الله اسماء د الله صفات پته نه مراد وي لکه سوره کهف کې براشي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر سمندر به ختم شي قبل ان تنفد كلمات ربي مخک داغینه چې ختم شي یو پناشی ختم شي کلمات ربي هغه علوم د رب زما زما د رب علوم نه ختميږي نو التف معنی د علوم سره راځي نو دا مختلف معنی سره قران کې کلمات راځي دلته کلمات سدي کلمات اغه کلمات اغه سکارونه دلته کنه مراد سدي کارونه اعمال ته مراد دي ښا نو دا معنی بکې چې امتحان کو الله تعالی د ابراهيم عليه السلام د کلمات په یوسو کارونو سره هغه کارونو وته الله تعالی وای کنه چې داسې وک په یو کلمې سره ورته وای نو په دې وجه کلمات نه مراد دلته کې کارونه دي ګوره خاصه اعمال دي هغه څه اعمال دي چې فاتمهن فاتمهن الله هغه هغه پورا کړل نو څه مطلب چې هغه ناقص بیا پورا کړل نه نه وای مان دا سدا فاداهن تامات نو ادا کل دغه کارونه ابراهیم علی السلام تامات پورا په پورا مکمل په صحیح طریقې سره ادا کړل الله تعالی امتحان وکړو ابراهیم علی السلام سو نمبر واخیست پوښوي د کمانې شو فاتمهن اوس دلته کې دا څه کلمات چې الله تعالی په امتحان د ابراهیم علی السلام وکړو کم کارونه نو بعد وی اغا غلس سنت ابراهیمی دی لس سنت ابراهیمی کم دی هغه 15 پسار کې دی او 15 پټول بدن کې دی ها 15 پسار کې کم دی فرق الراس په مینس کې لیکه او باسل دا ابراهیمی سنت دی ښا ٹھیک شو دویم نمبر سدی دویم نمبر چې کوم دی نو په قص الشوارب وی دا بریتونه واړه کول دا ابراهیمی سنت دی دریم نمبر سواک مسواک کول سلورم نمبر په خلی کې او باچول په وخت او دست مزمزه پنځم نمبر استنشاق په خلی کې او باچول دا پنځه په سر کې سنت ابراهیمی دي پنځه بیا په ټول بدن کې سنت ابراهیمی دي یو پای کې سړي نطف الابت د ترخونو ویخته اخستل صحیح شو دویم نمبر حلق العانه د نامه د لاندې ویخته اخستل سلورم دریم نمبر چې کوم د تقلیم الاظفار نکونه واړه کول سلورم نمبر د اختتان ختنه کول او پنځم نمبر عمل څه دی ابراهیمی سنتو کې وړا او غټه استنجا دا سری دا پنځه دغه ابراهیمی سنت دي نو دی دا به کلمات نه مراد باز وی چې دا کم کارونه دي دغه کارونه دي لس کارونه دي تاسو په پوه شوي کنه دغه مراد دي باز وی چې نه د کلماتو نه مراد هغه امتحانات دي چې الله تعالی په ابراهيم عليه السلام باندې کړیو څنګه د نمرود سره مناظره کړي وا ها علم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه د رب مبارک د قوم سره مناظره کړي وا د پلار سره بحث کړو خو شو کنه هجرت کړو د خپل کلینا دغه رنگ اور ته غردول شو پاغي باندې صبر کړو ا د بوتان په دغه کې د مندر د دغه کې مات کړل د بابل کې مات کړل دغه رنگ لاړو شانته هجرت وکړو خپل بچی دا امتحان په الله کو چې بوی دا په مکه کې هغه به وادن غیر دی زرع هغه به فصل او به غیا وادي کې هغه پریک دا الته هغه باندې الله امتحان کړو هغه پورا کړو بیا دا هغه نه پس په الله امتحان کړو چې دا بچی رسه کدا دی حلال کا بیا دا هغه د حلالولو کوشش کړو دا ټول سدي دا د الله تعالی تر طرف نه امتحانات دغه مراد کا فاتمهن نو پورا کړو ابراهيم عليه السلام دغه کارونه قال الله ورته وی چې کله د پورا کړل نو دا د ابراهيم عليه السلام یو عظمت یو مقام ذکر شو صحیح شو چې ابراهيم عليه السلام باندې الله امتحان کړو امتحان یې صحیح پاس کړو دویم نمبر اوس قال انی جاعلک نو وی الله تعالی انی جاعلک یقینا ز جوړون کم تعالی رل الناس د پاره د خلقو اماما مقتدا اماما مقتدا پیشوا دی جوړو مچ خلق تا پسې روان وی امام سمانه لري دا کې څنګه امام ته جوړي دې ځان شیعاګان استدلال کوي وای ګوره مرتبه د امامت دا پورته د مرتبه د نبوت نه مرتبه د امامت وې سره پورته د مرتبه د نبوت نه څنګه لکه پورته دا وای دا ګوره ابراهيم عليه السلام مخ کې نبيو خو چې دا امتحانات یې پاس کړ نو الله ته امام جوړ کړ مونږ خو ځکه وایو کنه چې دولس امامان دا ډیر غوره دي د انبیاو نه پورته دي مونږ وایو نه پوه شوې ته د امام په معنی باندې څه پوهېږې امام معنی چې کوم دی هغه ته وپېژنه امام په قرآن کریم کې په مختلفو معنو سره راغلی دی کله قرآن کریم کې امام چې کوم دی هغه انبیاء علیهم السلام ته امام ویل کېږي نبی ته امام ویل کېږي نو امام دا معنی هم راځي کله امام قران کریم کې کتاب ته ویل کیږي قران ته ویل کیږي لکه سورته هود کې براسي راشي ويتلوه شاهد من منه من قبله کتاب موسی اماما ورحمه د دینه مخکې کتاب د موسی او چې امام نو امام کله قران تم وایي کله قران کریم کې امام چې کوم دی نو هغه دغه ته ویل کیږي لوح محفوظ ته ویل کیږي سورۃ یاسین کې براشي وکل شیء احصیناه فی امام مبین هر یو شی مونږ شمار کړ دی په هغه امام مبین کې امام مبین څه دی لوح محفوظ دی ښا کله با قران کریم کې امام راشي خود امام نه مراد بسی د امام نه مراد چې کوم دی نو هغه با مقتدا وي په هر جانب کې شي وي هر جانب کې چې وي که مسلمان وي که کافر وي یوم ندعو کل اناس بامامهم سوره بنی اسرائیل کې براشي هغه ورځ باندې چې موږ براو غواړو ټول خلق بامامهم په مقتدا خپل پسې الکه زي تاسو د عمران خان پارټي والا هغه پسې زي پوه شو کنه نواز شریف والا هغه پسې زي نو دا بهر سړي خپل خپل امام کې مسلمان کې کافر کله به امام په معنی د شارع عام لوی روډ لوی روډ څه دی غټ روډ دا غي په معنی سره هم ګوره راځي په قران کې امام ها لکه سورته حجر کې وراشي وانهما لب امام مبین او یقینا دا دواړه قومونه چې دي دا قوم د لوط علی السلام لب امام مبین دا څه شه دا دواړه کلی په هغه غټ لار تاسو باندې تاسو چې شام ته زین په لار کې در باندې دار راځي نو الته کې دا معنی ده دلته د امام نه مراد ده دلته د امام نه مراد ده مقتدا د انبیاو مقتدا د انبیاو انبیاء علیهم السلام کې بیا اوچتو درجات په پکشته تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض نو دغه کوم ده نو ابراهیم علیه السلام د انبیاء علیهم السلام امام ده او دغه رنګي ابراهيم عليه الصلاه والسلام په اولاد کې بیا سدي امام دغه دي کنه ځکه بنو اسماعیل او بنو اسرائیل ټول د ابراهيم عليه السلام اولاد دي کنه دواړه بنو اسرائیل اسرائیل یعقوب عليه السلام د اسحاق عليه السلام بچي د اسحاق عليه السلام بیا د ابراهيم عليه السلام بچي او بنو اسماعیل دا بل جانب دي د دواړو طرفونو بیا پیغمبران د دنه پس ټول د په اولاد کې راغلي دي په دې وجه باندې چې کله غلام محمد قادیانی داوا وکړه وی چې زه نبی ما نو یو عالم د هندستان هغه پس راغ هغه ته وی چې خاطه نبی نو ته بزان ثابتې د ابراهیم علی السلام نه پس انبیا ټول داغه په اولاد کړي ته بزان شجره به ابراهیم علی السلام تر سه نو نشو رسولې پوه شي بیا فعل شو نو دا سری دا ځکه الله فرمایي سورته دغه کې براشي انبیا کې براشي وجعلنا فی ذریته النبوت او موږ د په اولاد کې نبوت سکړو نبوت مو پکې جوړ کو بس د په اولاد کې نبوت مقرر کو نو دا راضی نو امام نه مراد هغه مقتدا د انبیا او د چې دغه په اولاد کې انبیا راضی ها نو قال ومن ذریتی ابراهیم علیہ السلام چې واوریدل چې الله تعالی ما ته امامت یا لاره چې ام اماما ان نبی دی ګرځو نو قال ابراهیم علیہ السلام وی ومن ذریتی وجعل من ذریتی اے الله زما په اولاد کې امامانو ګرځوا زما په اولاد کې ګرځوا یوازې زنا زما اولادم خو چې کنه سړی خپ لار چې وکړ دا غ سره د خپل اولاد د دین غمی نو د سره د خپل اولاد د دین غم نه په دین کې امامان شي نو دا دعای زکه وکړه ذریت د زرع نه ماخوذ ده او زرع په معنی د خوریدل سر راضی یا د زر نه ماخوذ ده زر چې کوم دنو دا میګو ته وای نه نه میګی سوی د ابراهيم عليه السلام اولاد داسې خور شو لکه میږي چې خوار شي دومره ډیر شو نو ومن ذریتی وی الله زما د اولاد نم امامان وګرځي دا دعا اخرى اوس الله جواب ورکي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال الله ورته وی لا ينال عهدي نرسیږي دغه وعده زما د امامت الظالمین ظالمانو ته ولکه ظالم سړی ته وردا وعده نرسیږي ظالمانو خلق ته دا وعده نه ورکوم د امامت او د نبوت دغه نه ورکوم د دې څه مطلب دی د ابراهيم عليه السلام دعا قبول نشوه نه قبول شوه قبول شوه خو په خاص طور سره ابراهيم عليه السلام عام دعا کړې و وی اجعل من ذريتي ائمه الله زما اولاد امامان کې الله ورته وی چې نه اولاد بده دوه قسمه الاولاد بده دوه قسمه لکه سوره صافات کې بیا په 113 نمبر کې راشي نو هغه ظالمانو ته به دا وعده نه ملاویږي پوه شوي و اذ جاء خا نو دا د نبوت وعده دا بعد وی دینه مراد وعده د نبوت تن چې وعده د نبوت شتنا نو دا او دا امام رازی په دې باندې دا استدلال کوي چې هغه وایي چې نبی قبل النبوت ګناګار نه ښا ځکه ګناه کول ظلم دی نبی قبل النبوت چې کوم دی هغه ګناه نه سوي پاک وي کله نبی شوی نوی هم د ګناهونو نه پاک وي هغه دې نه استدلال کوي اسو کوی د دینه وعده د امامت مراد ده لکه امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وای د دې نه مراد څه ده وعده د نبوت ته د امامت ته نو امام سره فاسق او ظالم به امام نه جوړي خلیفہ چې جوړه کنه نو هغه فاسق سړی نه وی ظالم سړی به نه وی د دې وجه امام ابو حنیفه رحم الله د فاسق او د ظالم د امامت قائل نه دی هغه وای نه دی بلکې چې متعدی ظالم شو هغه وای په خلکو ظلمونه کوي نو بیا معذور کوي را پاسه کې سميږي نو غني خلاف تور راوچته کوي تور راوچته کوي دا د امام صاحب مسلک ته ابو بکر جساس په دې ځای باندې د آیات تلان دی په تفصیل سره را نقل کړی دی او هغه وای چې هغه خلک هغه په زرقان را نقل زرقان نه را نقل کړی چې زرقان وای چې دا امام ابو حنیفه رحم الله د فاسق امامت صغرا خو نه مني دا وړوکی امامت ته جمعات ته خو لیکن امامت کبرا یې څه کوي هغه یې مني هغه وایي دا زرقان دروغ ویلي دي یا خطا شوی دی که خطا شوی نه دروغ یې ویلي دي او وایي زرقان داسې سړی هم نه دی چې د هغه خبرې له دوره اعتبار ورکړی شي دا سخت ردونه یې پرې کړي دي او بیا وایي په خپله د امام صاحب خپل عمل ته وګوره هغې ته نه ګورې د منصور خلاف هغه چې کوم دی په دوو خروجونو کې حصه اخیستې ده د محمد د ابراهیم دغه د زید ابن علی چې اول ځل پاسې دو او د منصور خلاف جنگ شروع کړو امام ته فتوا ور کړی وا په دویم ځل باندې چې ابراهیم او دغه چې کوم د محمد ابن الحسن ابن الحسن چې کوم د هغه پاسې دو نو هغه تم فتوا چا ور کړی وا هغه تم امام ابو حنیفه رحم الله فتوا ور کړی وا بیا دغه امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم دی دا چې قضا تر غوښتو دا قضا ته نه قبل ولا د دې وجنه نه قبل ولا وی چې زړه دې ظالم په دغه قضا کې کار نه کوم دا د منصور د هغه زمانه بادشاہ دا د نننی زمانه بادشاہ کې امام ابو حنیفه وی نو یو کس چې کم ناس یې غټول ته بلغه شو چې دا تاسو څه کوئ چې تاسو نه پاسئ پوښوي هغه خو د هغه زمانه منصور چې کوم نه په خلیفہ ګانو کې راځي خو دا هغه خلاف د جنگ ترغیب ورکولو او بیا تر دې پوری چې کله د ابو اسحاق فزارغه چې کوم نه فزاری د هغه ورور چې کوم نه هغه په هغه جنگ کې قتل شو نو هغه هغه امام چې ته ګیله وکړه چې زه خپل د کفارو جنگ لته او تا زما ورور ته وی چې د ابراهیم سره ودرېږي نو هغه د مسلمانانو په مقابله کې قتل شو امام صاحب ورته وی لمخرج اخیک اخیکا احب الی من مخرجک ستارور چې په کملار تللی دی ما ته هغه ډیره خو خره د هغه نه چې په کملار تللی تراش اول د خپل کور اصلاح او نظام اسلامی کا دا غي نه پس کوم د نبی ازو جهادونه کوا نو دا د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک هغه د لا ینال عهد الظالمین مداس استدلال کړی اوس دا ابراهيم عليه السلام نبي صلى الله عليه وسلم داغه په اولاد کې بنو اسماعیل کې ده کنه نو داغه په اولاد کې ده نو ګورا دا داغه د اولاد نه دی دویم و اذ جعلنا البيت باغه وخت چې جعلنا البيت چې موږ جوړ کو بیت او بیت الله شریف مثابتا للناس وامنا مثابتا مثابا مثاب مرجع ته وي مرجعا للناس ځای د رجوع د پاره د خلکو خلک وته رجوع کوي چې یو پیر سوک لاړ شي کنه دوباره ورته زړه کیږي او چې بیا لاړ شي بیا ورته زړه کیږي نو دا سره دا مصابه ده او یا بعض وی چې مصابت په معنی د مجمعا سره دی مجمعا للناس و امنا دا مجمع دا زائد جمع کېدو د لپاره د خلکو و امنن و امنن و اوذا امنن او دا مو جوړ ک زائد امن زائد امن چې کوم دنه مونږه بیت الله شریف جوړ کو دی تو ګورا یا بعد وای مأمنن او د دینه مراد ته بیت الله شریف ته بعد وی نه ټول حرم ته مراد دی شربینی وی ټول حرم ته مراد دی وګوره حرم شریف چې کوم دا غي انسانان دا غي مرغی دا غي واخو دا غي ها مرغان هغه ټول محفوظ دي که محفوظ نه دي هغه باندې شو کې کنه هغه پتا باندې من دي الته کې براشي سورته او مائده کې براشي یا ایه الذین آمنو لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا نن اخکار باندې وجنی صحیح شو کنه دغه رنګ با دا په جاهلیت کې دغه شانته امنو سورت قصص کې وراشي اولم يروا ان جعلنا حرما امنا آیا دی ګوري نه چې مونږه حرم شریف ځای د امن ګرځولې وي ويتخطف الناس من حولهم او تختول کېږي خلک د دې نه ګیر چاپیرا خلق ګیر چاپیرا لوټ مار چور يرغل روان دي لیکن بیت الله شریف الله تعالی زائد امن ګرځول دي واتخذوا من مقام ابراهيم جوړ کای اونی سي من مقام ابراهيم د مقام د ابراهيم عليه السلام نا مسلن زائد منزو ها زائد منز مقام ابراهيم ته چر یو مقام دی یو مقام دی مقام په فتحې د میم سره زائد ادریدو ته وای او مقام په ضمې د میم سره زائد اوسیدو ته وای دی نه وی مرا ټول ټول حرم دی ټول حرم مقام ابراهیم دی د ابراهیم علی السلام د ادریدو ځای دی الله تعالی تا ایا باز وی د دین هغه خا نو مسلن نه مراد بیا څه شی دی مسلن نه مراد وی ځای د دعا دی چې دا د دعا ځای دی دی کې دعاګانې کوي ایا بعد وی چې د مقام ابراهیم نه هغه خاص هغه ګټه ده هغه تیګه ده چې په کوم باندې ابراهیم علیه السلام ولاړو چې بیت الله شریف جوړولو او پاره کې د قدمونو نشانات دي نو هغه مقام کې تاسو دوه رکعات نفل وکړي نو بیا ته هغه نفلی عبادت مراد ده بیا ته منځ مراد ده نو واتخذو جوړ کړي تاسو اونې سي تاسو من مقام ابراهیم د مقام د ابراهیم علیه السلام نه مصلن زائد منځو وعهدنا الی ابراهیم د عهد معنی مې راته تیرې کړې وي چې بار بار راځي تاسو ته هم یاد شي کله عهد په معنی د امر سره راځي د دې کې په معنی د امر سره دی وعهدنا الی ابراهیم وامرنا الی ابراهیم مونږ حکم کړو ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته ان طهر بیتی چې پاک کړي دواړه بیتی کور زما زما کور پاک کړي زما کور پاک کئ للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو سجده کوونکو د دې خلکو د پاره زما کور پاک کئ په دې باندې یو خبره خدا ده چې ان طهرا کور جوړ نه دی نو څنګه پاک کئ نو بعد دی وای چې د دینه خو مراد جلالین چې کوم ویلی ان طاهر بیتی من الاوثان زما کور د بوتانو نه پاک کړي نو هغه معنی بعد نه معتبر ای ان طاهر بیتیا بالتوحید زما کور پاک کړي په نیت د توحید سره نیت د اول نه ورته نیت پاک کړي مطلب دا دی شرک له نه جوړوي د الله تعالی رضا له جوړ کړي صحیح شو دا معنی شو او چې کله جوړ شي نو دا غي نه پس بیا پاک ساتي د شرک نه للطائفین د پاره د طواف کوونکو طواف څه ویل کیږي اصل کې ډیرو چکرو ته ویل کیږي ډیر تګ را تګ دا نه چې خامخا د ګول وی ښا خو چې یو سیز نګیر چا پیره دی وی خو لیکن دې ته طواف ویل کیږي دلته طائفین نه مراد چې کوم دین او هغه طواف کوون کې بیت الله شریف دا هغه عبادت ته چې خاص ته په بیت الله پورې ښا بیت الله پورې خاص ته بل ځای طواف پنه کې پوه شوې په حج کې به کې او یا په عمره کې به کې او د بیت الله طواف به کې د بل ځای طواف باندې کې کده بل ځای طواف دې کول نو سره علما وای دا شرک دی والعاکفین او بل دا پاک کیدا کور زما العاکفینا د پاره د اعتکاف کوونکو اعتکاف هغه عکوف عقوف چې کوم دینو دا په یو سیسته په توجه سره کې ناستل دي تاسو ویل کېږي عقوف ویل کېږي بیا دا عکوف چې کوم دی نو دا په دوه قسمه دی یو عکوف ته عبادت دی د توحید دی او یو عکوف د شرک دی عکوف د توحید په صورت حج کې ذکر شي او عقوف د شرک چې کوم ده نو هغه په مختلفو صورتونو کې راځي پوه شو کنه فنظل لها عاکفین دا به صورت مریم کې تقریبا راځي چې الته براشي چې مونږ را دي بوتانو ته توجه سره ناس نو هغه دغه دی نو هغه بیا شرکی اعتکاف دی خو عاکفین اعتکاف څخه کوم دی نو هغه د عبادت لپاره خاص وخت په جمعات کې دا عمل بیا بیت الله پورې مسجد حرام پورې نه دی خاص بلکې دا د مسجد حرام نه غیر په نور جمعاتونو کې هم کې دی شي دریم نمبر ور رکع السجود او د پاره د رکوع کوونکو د سجده کوونکو رکوع او سجده چې دا بیا عام دي دا بیا جمعات پورې نه ده خاص که په جمعات کې دی وکړو که په پټی کې دی وکړو که په لار کې دی وکړو نو دا مطلب کول شي جایز دي پوه شو کنه نو دغه طرف ته دغه کول دا درې قسمه عبادت پکې په بیت الله کې وید قال ابراهیم نو پدی کې دی طرف ته اشاره وکړه چې ګورا ابراهیم علیه السلام دغه بنا جوړه کړی دا دغه بنا د ابراهیم علی السلام دا ابراهیم علی السلام قبله دا نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبله ابراهیمی باندې دی وګورئ دا په ملت ابراهیمی دی کنه دی ملت ابراهیمی دا غده و اذ قال ابراهیم درې مګورم یاد کا پاغه وخت کې وی ابراهیم علی السلام رب ای رب زما اجعل جوړ کا هاذا بلدن دا خار بلدن امنن خار امن والا دا شهر د امن شهر جوړ کې الله دا دعا ابراهيم عليه السلام وکړه کله وکړه کله چې دې خپل بچي خپل بچي او کور والا راوستل او پری خودل او د الته روان شو نو لاسونه اوچت کړ وی رب جعل هذا بلدا امنا سورته ابراهيم کې براشي رب جعل هذا البلد امنا دلته هذا بلدن امنا دلته په الف لام را نو استالته پیرا استدا ولي وای دلته کې دا لا په حال آباد نه دي خو شو کنه او چې کله آباد شي او بل قبيله د بنو جرهم وترالا نو بیا خو یو خار ته نه جوړ شو نو بیا هاذ البلد وی لکه بیا متعین شو کنه په دې وجه باندې هذا بلدن امنن دا خار دای د امن ورزق اهله او ورکه وسیدون کو د دې خار ته من الثمرات د هر قسم غلونا من امن منهم سوق چې ایمان راوړي د دوی نه بالله په الله باندې ول یوم الاخر فورز رستنی باندې دا دعا یې کوي، یا الله د دې اوسېدونکو ته قسما قسم غلې ورکړې د هر طرف نه او دا دعا الله تعالی قبوله کړې ده د هر طرف نه یجبا الیه ثمرات کل شیء د هر طرف نه هر قسم میوې او غلې چې کوم دی غسل وی الله تعالی ته رسي او د هغه ځای د رزق تنظیم الله تعالی کړی دی الان کې خپل ځمکه هیڅ نه کوي خو لیکن رزقونه وت الله تعالی د نور ځایون نه سکی هغه وت رسي خجی من الثمرات هر قسم غلی من امن منهم چاته ورکه الله چې کم پدې کې مؤمنان دي په الله او په ورځ رسته نه باندې مؤمنانو ته ورکه الله کافر ته مو ورکه دا ولي ځکه چې مخکې د امامت په دعا کې ابراهيم عليه السلام خټول اولاد ته وغوښته خو هلته ورته الله وویل چې نه ظالم ته خو نه ورکوم نو د هغې تخصیص نه و ابراهیم علیه السلام دلته تخصیص وکړو چې بس خاص دی مؤمنانو ته ورکړي یو دویمه خبره دا ده چې وایي هلته ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی او پیغمبران د کافر مبارک سختی نو په دې وجه باندې ابراهیم علیه السلام وایي چې الله مؤمنانو ته ورکړي الله ورته وی چې نه کافر ته ورکوم دا دعا ابراهيم عليه السلام تخصیص کو الله تعالی تعمیم کوي تو ته ګورا قال الله ورته وی ومن کفر هغه څوک چې کفر وکي فامتعه نذرت لبنا فور کما غت قليلا لگا لگا زما لگا سجه لما تاسو د فر دنیا فما متاع الدنيا في الاخره الا قليل په دنیا کې بہت لک سامان داس نه چې تو چې کافر ته خودم رمال نور کړی ما ته نه را کړی اضطره وای مطلب دا ده کده په خوخه ناراضي نو په زور راکاګم دا براشي په سورته تور کې بچ کوم د راشي یوم یدعون الی نار جهنم دعا هغه ورځ باندې چې دکی به ورکول شي اور د جهنم ته په دکو ورکول سره صحیح شو دا رنګ به صورت زمر کې راشي یوم یسحبون فی النار علی وجوه دا صورت قمر کې راشي یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقو مس سقر قمر کې اتسلوختم آیات ته التبراش یوم یسحبون پاغ ورځ باندې چې راکاګلې بچی په نار په اور کې علا وجوههم په مخونو خپل باندې په مخ باندې ولا کافر راکاږي نو دا کافر نزي نو چې نزي نو راخکی به نو چې اخوا دې خوا کې د شاغړې به یو دیکا ور کوي پوه شو کنه هغه به دیکا ور کوي فرشتي نو چې الته بوزي نو په دې اور کې به پس بیا دا فراکاږي په دې مخ باندې دا مخ په دې اور کې راخلی شي الله دې موږ ساتي ثم اضطره نو بیا به راکاږم د لره الی عذاب النار عذاب د اور ته وبئس المصیر او بد ځای د ګرځېدو د دا جهنم دا بد ځای د ګرځېدو د سړی وته لاړ شي هلته دا ډېر خطرناک ځای دی و اذ يرفع نو پدې کې ورته سووي پدې کې ورته وی چې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بلدی و اذ يرفع یاد کفا وخت چې پورته کول ابراهيم ابراهيم عليه السلام القواعد غ بنیادونه من البيت د کور د بیت الله شریف نو اسماعیل اسماعیل عليه السلام دا د ابراهيم عليه السلام تقریبا دریم سفر د چې د غزا ته وکړو په دوو سفرو کې ابراهيم عليه السلام راغی اسماعیل عليه السلام په کور کې نو په دریم سفر باندې چراغ ابراهيم عليه السلام د شام نه براتلو ها پوه شو چراغ نو الته اسماعیل عليه السلام ناس ته د زمزم خوا کې او غشي جوړی ښکار د پاره نو ابراهيم عليه السلام چې ولید الله تعالی د انبياله السلام دوی خو خامخا یو بل پیجن پی او پوښ ځخه مکلار دی پوښوي پاسې دو ور سره سلام کلام هغه وشو مرحبا ورته وی ابراهيم عليه السلام ورته وی چې زه خو یا سلورم سفر دا تقریبا معلومیږي چې زه خو ځکه چې یو سفر د ابراهيم عليه السلام هغه شو چې هغه راغله او پس د دینه د ذبح لپاره دویمه پیر بیا راغې د کور کې نو بیا واده کړو دریمه پیر راغې بیا د کور کې نو څلورمه پیره چې راغی نو دا سفر نو په دې کې ابراهیم علی السلام ورته وی چې زه خو ما ته خو الله امر کړی چې ته بیت الله جوړ کړه څنګه چې په خرابې زړه سره بابا پوه شوې جوړو اراده نو دا شو القواعد غ بنیادونه من البيت د بیت الله شریف او اسماعیل اسماعیل علیہ السلام والسلام دا سیونو چې وا اذ يرفعا تسمیه ویلې و چې بس دواړه پکې راغلي وي نه نه دا جدا جدا کله ځکه د یو کار جدا دی یو جوړول کوي بل خطا ور کوي ګټه ور کوي نو هغه بل کار کوي نو په دې وجه جدا جدا راوړل خجی بل قواعد وی پور تکړل ابراهيم عليه السلام د قواعد رفع القواعد بنیاد را پور تکول د بنیاد را پور تکولو سمانه نو بعد وی چې معنی دا د مطلب بنیادونه نو جوړ کړل او بعد وای چې دې مطلب دار چې نه بنیاد وو ابراهيم عليه السلام د پر روان کړو ها خوش الله تعالی ورته ځای خول وریا زراله په غزا ودرې دا ودی دا کې د ما کور جوړ کا د دینه مخ کې دا کور وو کله ابراهيم عليه السلام اول جوړ کو نه د دینه مخ کې وی وو خو مخ کې اول چا جوړ کړل نو بعد وی آدم عليه السلام جوړ کړو او بعضی وای چه نه فرشتو دا بیت الله شریف جوړ کړو ځکه سورت آل عمران کې براشي ان اول بیت وضع للناس یقینا اولنې کور چې څه دی وضع للناس چې جوړ کړی شوی و د پاره د خلکو للذي خامخاغه دی ببکتا چې په مکه کې دی ابرا ها ببک مبارکن مبارک ته وهدل للعالمین ها نو دغه هغه اولنې کور دعا شروع کړه ربنا اوس دا وګورل دوی دعا ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وجعلنا جوړ کی مونږه دته جعل التثبت ویل کی یعنی کلک کی مونږه غنی ودی خو مسلمین لکا مسلمین تابعدار لکا استاد پارا مخلصین لکا خالص استاد پارا چې الله مون خالص استاد پارا شرک پکې نوی ها و ارنا دواړه د تسنیه سی غیر اوړه و من ذریتنا او د موږ د اولاد نه الله جوړ کې امتن یا وډلا مسلمتن چې تابعدار وی لک تعالی را الله یو ډله زمون په الله دا ولي وی چې من ذریتنا الله په بعض زمون په اولاد کې من راوړو بعض زمون په اولاد کې الله یو ډله د مسلمان ډله جوړه کې دا ټول ول یاد نکړل ځکه ابراهیم علی السلام ته پته لګیدل دا غي بل دعا نه چې الله ورته ویلو لا ینال عهد الظالمین ابراهیم علی السلام ته پته لګیدل چې ما په اولاد کې خو ظالمانو مشته نو ځکه وی و من ذریتنا او بعد د اولاد زمونږ نه امتن الله دو جوړه کې یو ډله مسلمتن چې تابعدار وی لکه تعالی را دا سه ډله وی امت په قران کریم کې په مختلفو معنی راځي ښا دلته په معنا د ډلې سره دی راته ډله مسلمانه کله به امت په قران کریم کې راشي او په معنا د مطلق ډلې باندې وي کاغه مسلمان او که کافر ای صحیح شو کنه کله قران کریم کې امت راضی په معنا د امام سره ان ابراهیم کان امتن یقینا و ابراهیم علی السلام امتن امت وغه امام پوه چې په معنا د امام سره راضی کله به قران کریم کې امت راشي په معنی د ملت سره به راشي ان هذه امتکم یقینا دا دین ستاسو د امته واحده دین یو الته به د دین معنی کې کله به قران کریم کې امت راشي او په معنی د چا باندې باطل ملت باندې وي ان وجدنا اباءنا علی امه وای مونږه ستا پس نه درځو مونږه خپل پلاران مونږ دي خپل مشران مونږ دي علی امه په یو دین باندې یو دین باندی مونږ پاغی په سر باطل دین دی کله به امت په قران کې راشي مراد به تنه زمانه یو زمانه به تنه مرادی ورخه صحیح شو لکرا بشي لئن اخرنا عنهم العذاب که چرته مونږ رست کړو دوی نه عذاب الی امه الی مدته تر یو زمانه پورې نو الته په مختلفه معنی راځي ښا دلته کې امتن مسلمتن اغړل مسلمانه لکه ستاده فارا وارنا مناسکنا او اخی مونږه تا مناسکنا اغا مناسک عبادات د حج زمونږه مناسک جمع د منسک تا منسک اغزای ته ویل کیږي چې پای کې خلق الله تعالی ته ځان نږدې کوي ما یتقرب فيه الى الله تعالی چې پاغه کې الله تعالی تقرب حاصل یغی ته منسک وای ښا صحیح شو اوس مناسک نه مراد دي د مناسک نه مراد باندې وای دا عرفات مزدلفه دا د حج مقامات کې الله مونږ ته غزاینه او خیا پستر ګو باندې یا دا دی چې دا مناسک نه مراد باندې وی عبادت دي بس ټول عبادت ته مراد کا نو چې عبادت ته مراد شي نو و ارینا بیا د قرائت او د رؤیت نه مراد بسی بیا وته تعلیمی و ارینا وعلمنا الله مونږ ته او خیا مناسکنا عبادت زمونږه وتب علینا او رحمک فمون باندې دلته کې دا توبه چې کومه ده دا توبه التعبد ده یعنی پیغمبر نه ګناه نه کیږي چې د الله نه د توبې سوال کوي نه نه توبه علینا په مونږ باندې رحم وکا انک انت التواب یقینا الله ته توبه قبلون کې او الرحیم الله تعالی ته رحم کوون کې او می توبه قبل وسرا زاد او توخه کوم دنو اغم ورکه رحیمی اوس دا تر دې پوري په دې کې ورته سوي چې والکا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم دین باندې دی هغه اسلام دی کنه صحیح شو ابراهیم علیه السلام په کوم دینو ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امه مسلمه لك نو دې په ملت ابراهیمی په دین ابراهیمی باندې دی دین ابراهیمی څه شی دی الاسلام ان الدین عند الله الاسلام ان الدین یقینا قانون د ژوند چې دی عند الله پنځ د الله باندې الاسلام هغه مکمل سرټی د الله ته الله ته د الله هر حکم ته مکمل سرټیټي دا نه چې زه پکې مشوره وکم او زه پکې ووټینګ وکم او زه پکې رائے وکم دا الله حکم راغی بس آمنا وسلمنا دا دین ابراهیمی دی دا ملت ابراهیمی دی ربنا وبعث فيهم اوس ورته وای راشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای ابراهیمی دا د ابراهیم علی السلام دعا ده ابراهیم علی السلام څه دعا کړي و دا دعای کړي و ربنا ای رب زمونږه وبعث فیهم راولېږي په دوی کې رسولن یو رسول منهم چې د دوی د جنس نوي چې د دوی د جنس نه وي د دې ګنه علما وایي وایي سو عقیدی به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک لري یو دا چې محمد رسول الله د الله رسول دی دویم دا چې بشر دی دریم دا چې عربي دی څلورم دا چې مکی دی پنځم دا چې قریشی دی شپږم دا چې هاشمی دی دا بلری چې دا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله تعالی رسول دی رسولن چې رسول الله علیه منهم چې د دوی د جنس نوي پښوی دغه کې براشي سورته آل عمران کې براشي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا الله په مؤمنانو احسان وکړ چې په دوی کې رسول الله ولېګو نو په مؤمنانو کې کافرو کې نه دی د کافرو د قبيلې نه خو دی خو د کافرو سره په ملت کې جدا ده کنه پوه شوي په سورت جمعه کې او بیا په دویم آیات کې راشي هو الذی بعث فی الامیین رسولا الله غزاد ته چراوی لګ په امیانو کې رسول صحیح شو د دې رسول څخه کارونه دي هغه ذمہ واری ذکر کوي منشور هغه داله یتلو علیہم آیاتک چې لولي په دې خلکو باندې آیاتک آیاتنا استا الله چې د خلکو ته تلاوت د آیاتونو کوي صحیح شو المعلم الاول اولنې معلم بدای نو انما العلماء ورثه الانبیاء علماء چې دي د انبیاء علیهم السلام وارثان دي د علماء کار بسي پوښوي دعوت به خو په قران سره دعوت به په قران سره یتلو علیهم آیاتک دا نصاب تبلیغ دی ښا آیاتونه چې کوم د الله به وي رسول الله حدیث کوم وي دا خو نه چغه بنوي وای دی هو تفسیر باندې لیکي پوه شو کنه تفسیر دی نه لیکي هغه شرایط ته تفسیر دی لیکلو لپاره دی نه دا چې مطلب دا چې قران په بند نه چې قران په بند شو دا الله را لګل بیا چاته دی پوه شو صرف دی مليانو تنا تشریح من معنی نه کوي یتلو علیهم آیاتک چې لوري په دی باندې آیات نستا ويعلمهم الكتاب او خیب دوی ته کتاب خیب دوی ته کتاب دوی په کتاب باندې پوهه کوي نو په دې دغه کې معلومه شو یتلو علیهم آیاتک المبلغ الاعظم مبلغ لوی مبلغ رسول الله دی ويتلو عليهم او يعلمهم الكتاب او تعلیم باور کوي خلق ته د کتاب نو هغه څه دی المعلم الاعظم شو لوی معلم رسول الله صلی الله علیه وسلم شو والحکمت او خیب خلق ته حکمت حکمت څه دی حکمت په قران کې په ډیرو معنی راغلی دی مراد دلته حدیث دی امام شافعی او د قتاده نقل دی چې ته مراد حدیث دی ښا کله به قران کې حکمت په معنی د نبوت سر راځي کله به په معنی د فهم الدین سر راځي کله په معنی د فهم الاسرار سر راځي کله په معنی د هغه علم سر راځي چې موافق وي هغه علم چې په عقل باندې حکم دقایق معلوم شي موافق د شرع کله هغه ته حکمت ویل کیږي دا براشي قران کریم کې بیا به وایو ان شاء الله نو دا والحکمت او والحکمت او خیب خلق ته حکمت حدیث ورته خی صحیح شو نو قران او سنت بخی دا کار دی و یزکیهم دا علم بیا د عمل د پاره نو و یزکیهم تزکیه د نفوس د خلکو بکای خلکو نفسونه به پاکای پوش خلق به پاکای د ګناهونو د بد اعمال او بد اخلاق او بد کردار نه وسکای دا غی نه به منی کای نو المرشد الاعظم لوی مرشد سوک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس وای انک انت العزیز یقینا الله تعالی ته زوروري العزیز زوروري زورور سمانه ده زورور هغه ذات ته چې هغه فیصله څوک نشي رد کولی څوک فیصله نشي رد کولی مقابله څوک نشي کولی لا راد لفضله پچا باندې فضل کی توکي واپس کول نشي او الحکیم والله ته حکمتونو والا چې دا فضل چاله ورکه په دې کې ستا خپل حکمت نو چې چاله ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکه اوس دوی ته وی چې ګورا رسول الله صلی الله علیه وسلم يهود ته ډیر ټوس جواب وشو يهود وی چې نه پیغمبران خو په چا کې راځي ملت ابراهیمی بنو اسرائیل کې دي بنو اسحاق کې دي نو الله ورته جواب ورکړ چې او دا په بنی اسحاق کې نه دی بلکې د هغه ابراهیم علی السلام په اولاد کې دی ک بنو اسحاق کې راغی او ک بنو اسماعیل کې راغی بنو اسماعیل ته وګوره دعا کړې ده کني ده کړې ربنا وبعث فیهم رسولا په مکه کې بنو بنو اسحاق نو بنو اسحاق کې کوم دی هغه په شام کې پراته بنو اسماعیل دلته پراته دی ته دعا وکړه چې الله په دې کې داسې رسول الله ولېګا چې تلاوت د آیاتونو کوي تعلیم د کتاب او د حکمت کوي او تزکیه د نفوس کوي اکه پیغمبر پاغي کلی کې پاغي صفات سر راغې وکم بخت تاسو ولې نه منئ دا خو دعا د ابراهیم علی السلام ده تاسو پوه شئ کنه نو دای ورته سوکل تر دې پوري داسو خبري ورته وکړي چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد د ابراهیم علی السلام نه په قبله د ابراهیم علی السلام دعا دغه په دین د ابراهیم علی السلام دعا د ابراهیم علی السلام اوس چې دا شو نو دا ملت ابراهیمی باندې شو چې په ملت ابراهیمی شو اوس څوک د ملت ابراهیمی نه مخاړی وای زی نه منم نو الله وای و من يرغبو او ناړی دا من استفهامی استفهام انکاری دی و من يرغبو عن ملت او مخ ناړی د دین د ابراهیم علی السلام نه الا من مگر هغه څوک یړی صفه نفسه صفه نفسه جهلا امر نفسه چې د خپل ځان په ذمہواری باندې ناپوهي د ځان اهمیت ورته نه معلوم هغه کمقل سړی سکی هغه به د ابراهیمی ملت نه مخړی دا بي وقوفه سړی ویخه ولقد استفیناه او یقینا مونږ غره کړو دا ابراهیم علی السلام فی دنیا په دنیا کې استفا او اجتبا دا دوه ټکی قران کې راځي استفا دې ته ویل کیږي چې یو څوک غره کې الله په صفای هم کې وسره خوش کنه صفایم کې او اجتبا اغله چې د غنو خلکو نه راواخلي نو هغه ته جبایت را غونډول دي نو په هغه کې هغه انتخاب دې دام انتخاب دې خودی انتخاب کو سره صفائی دا ولقد استفیناه او یقینا مونږ غره کړو دا ابراهیم علی السلام فی دنیا په دنیا کې په دنیا کې څنګه غره کړو نو مال ته وی چې هغه غرواله دغه دی چې وجعلنا فی ذریته النبوه د په اولاد کې مونږ نبوت ووهبنا له اسحاق ويعقوب او مونږ د تور کړو اسحاق او يعقوب عليه السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة بلکه برادي او مونږ د دې دواړو په اولاد کې نبوت جاری کړو نو نبوت وته الله تعالی ور کړی دی امام الانبیاء ګرځولې دی امام الانبیاء دی ابو الانبیاء دی ها د انبیاء علیهم السلام پلار ابراهیم علیه السلام الله وی مونږ داسې غوړه کړو و انه او یقینا د ابراهیم علیه السلام په اخرت په اخرت کې لمن الصالحین خامخاله صالحانو نه دی اوس سوال دا دی چې په آخرت کې ابراهیم علیه السلام د صالحانو نه دی نو صالح خو تا معنی کړې وه مخکې چې صالح عمل څه ته وایي موافق د شرع ته نو په آخرت کې خو عمل نشته نو موافق د شرع او مخالف د شرع به سره شي پوه شئ په خبره باندې په آخرت کې عمل شته موږ تاسو به عملونه کوله که په آخرت کې نیک او د خدای بندګانو الته خو مزي چرچی دی بس بیا پروت دی ناراست ځای دی بیا الته ډډه ولګوا نو هغه خو دلته الته خو عملونه نشته دی نو څنګه به موافق د شرع مخالف ته شرع راشي ته ته وایې صالح هم ډېر معنی کړی د صالح مم معنی کړی وي د صالح معنی په دې ځای کې دا و انه فی الاخرتی او یقینا د ابراهیم علی السلام په اخرت کې لمن الصالحین لمن الفائزین خامخا د کامیاب خلکو نه دی د کامیاب خلکو نه دی یا لمن الصالحین لمن جماعت الصالحین دیر جماعت د صالحان نه په دنیا کې څوک نیک خلقو د په آخرت کې دا غوی نه دی اذ قال له ربه اسلم دا علت بیانای ولی دا الله تعالی دومره غوړه کړو دومره اخرت کې دومره لوی مقام ورکو وای زکه چې د کار داو اذ قال له یاد کا پاغه وخت کې زکه پاغه وخت کې چې وې د تربه رب ددو اسلم اسلم اخلص ځان خالص کا یا اسلم تابعدار شه د الله نو قال دوی اسلمت ز تابعدار یم لرب العالمین خاص د پالون کې د مخلوقات الله زد رب العالمین کامل الله زستا کامل تابعدار ما چمو چرا نشته دی چې ته څه حکم کې زما به سر سوي ورته اخکته وي اسلام دغه شی دی ښا کامل تابعداري ما تاسو ته وي کامل تابعداري دي ته وي چې الله وای چې وکا کوم چې الله وای مکوا نه کوم دا نه چې پارلیمنت کې به بل پیش کیږي او بیا منزور کیږي او نه منزور کیږي به دا اسلام نه دی دا مسلمان نه دی دا د ځان نه کوم د ځان ته د اسلام نسبتونه کوي دا دروغ وای دا خلک پوه شو کنه دې کې اسلام نشته دی اسلام خو دغه دی چې اسلم اسلمت بس لرب العالمین خاص رب العالمین دا ورته الله ویلو چې اسلم نه باز وی الله وی نلی په خلی باندې خدای کنایه دا هغه د تابعداري نه وکړي زما د حکم دومره تابعدارو چې په یو اډر باندې کامل ځان ادعا کړی دی او بعد وی چې دا مطلب دا چې نه الله ورته ویلو نو بس دوی چې اسلام ته رب العالمین او اسلم بل معنی کوي فوض امورک ټول خپل کارونه الله ته وسپاره چې الله پکې د تسنګ حکم کول او داغي مطابق چلیږي بیا خبر هغه شوان شو قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب چې دا تقریر وشو کنه تقریر خو مواورید کنه يهود ته خو سم دز ملاو شو چې خا تاسو وایي چې مونږ په ملت ابراهیمی باندې کنه نو ملت ابراهیمی راځه یارا چې حساب سره وکړو په ملت ابراهیمی باندې سوق دي رسول الله د اولاد د ابراهیم نه په قبله د ابراهیم د کلی د ابراهیم نه دعا د ابراهیم علی السلام په دین د ابراهیم علی السلام واستوای د په کم دین شو ابراهيم عليه السلام په دغه دین ها نو دوی ډاریک ویلې وی دغه د ابراهيم عليه السلام ځان ته خصوصي خبره وا ځان ته خصوصي خبره وا امون د پاره بل اډر دی مونږ د پاره سره اولاد ته بل اډر دی دوی دا خبره وکړه لکه نن سبا چاته وای کنه پوه شوي لکه ډیر خلک دي ځان ته احناف احناف خو وایي چې موږ امام ابو حنیفه رحمه الله پس روان یو بیا چې ورته ته امام ابو حنیفه رحمه الله یاد کی چې امام ابو حنیفه رحمه الله خو دغه خلاف خروج کړو د منصور خلاف دو پیری کړو ابو بکر جساس هم را نقل کړي وای دا د امام سے خپل تفرد موږ یې غنور دغه پس روان یو تفرد خو په هغه ځای کې رانی ویل چې نکاح به عبارت النساء نکاح به عبارت النساء د خزې په خپل عبارت سره چې ځان له نکاح وکړي د امام ابو حنیفه رحمه الله پکې متفرد دی بالکل پکې متفرد دی لیکن موږ منلې ده کنه منلې ځکه مسالې په دلایل ده هغه کې تفرد معنی خو لیکن په دې ځای کې سره چې خبره د نرتوب او د لتوب راشي دې ځای کې ته وای د امام ابو حنیفه رحمه الله تفرد دی ځکه مسله د دز را لکنه پوښي خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعه وسريدي پوه شو کنه الله پاک بس باز سړي جنگ له پیدا کړی باز کاسي او سرید له پیدا کړی نو دا دا دي ښا نو دا شو دغه شانت کار دی کړو و وصا بها ابراهيم او پوخ امر کړو اوس الله داغه جواب ورکړي چې دی وی چې دا د ابراهيم عليه السلام خپل دینو مونږ ته امر په يهوديت او نصرانيت کړی دی نو الله جواب وکړو او وصا پوخ امر کړو به په اتباع دغه دین باندې ابراهيم او ابراهيم عليه السلام بنيه خپل زامنو ته ولکه ابراهيم عليه السلام په دغه ملت باندې خپل زامنو ته وصیت کړو دانه چې دای د ځان د پاره وخا وصای اوی وصیت دلته ته مراد امر دی ها وصیت چون کې داسې شی وی چې دا سړی په اخیری عمر کې کوي چې مړ کیږي نو د دینه پس بیا خبره بدلیږي نه چې سړی وایي چې دینه پس بدل کړه نه دا د اخیری عمر خبره ده دویمه خبره دا ده دینه پس دا منسوخ کیږي نه چې څوک منسوخ کی دریمه خبره دا ده چې اولاد خامخا د پلا بابا په وصیت باندې به عمل کوي نو دا وګوره تاسو ابراهیم علیه السلام خپل بچو ته وصیت کړو په اتباع دغه ملت دوی ویل نه هغه خبره خو تاسو سید ابراهیم علی السلام بدا کړو خو مونږ یعقوب علی السلام پس روان یو مونږ یعقوب علی السلام زمونږ بابا خو یعقوب علی السلام دا ګوره دا د اهل باطل خلکو دا کاری اول به تاسو وای زه هغه ځای نه خبر راخلم صحیح شو خو شو خراده چې هغه ځای نه راغلو چې تا هغه ځای تورمنډه کې وای نه زه خو دې ځای نه راخلم دا دا ستل شو په دغه کې یو پیره د نوروز ورځ خلکو المانځله په دغه کې هم په نوخار کې بیا دا نوروز بارک خراج دا حرام د ناروا د کفر تر دې پورې فقهاو لیکلي دي دا مناول منګال تک هغه دغه ته خبر او کړه مولا ته چې دا ناروا دي دا ما مناوي هغه مونږ ملګری ولېګو هغه ورته وی نه دا د احناف په مذهب کې روا دي احناف په مذهب کې روا دي الکه مونږ احناف یو ته مونږ څوک یو مونږ د توجه ناروا دي او وی چې نه احناف مذهب کې روا دي کوم کتاب لیکلی دي وی د کنز په حاشیه باندې لیکلی صحیح راغه مونږه کان دراو باسه کان په عاشی دی دا حرام دی کفر پوه شو مونږ پسې هغه یوړه چې هغه ولید چې دا خو د کان په عاشی دا شی دی کړی دی وینه په دې باندې زمونږ د لوګر علما او اجماع کړی چا د لوګر الکه سبا لوګرې سبا اجماع ته خدای مسلمان پوه شو کنه دلته کې په لوګر کې ګور مولیا نه چې اجماع غانې کوي نو دا دغه شانتي کار یو یو ځای ته ټوپ وها بیا بل ځای ته ټوپ وها بیا چې اغینه دغه شي نو بیا لاندې را ټوپ کړئ یو خوا بل خوا دا د اهل باطل خلکو کاری تنگ نظر خلک نو ووصا بها ابراهیم پوخ امر کړو د دې ملت په اتباع باندې ابراهیم علیه السلام بنی خپل زامو ته نو چې دوی وی چې موږ خو یعقوب علیه السلام پس روان یو زموږ بابا خو غو نو ډایرک وته وی یعقوب او یعقوب علیه السلام او زامو ته امر کړو څنګه امر یې کړی و، د هغه امر تفصیل دا دی، یا بنیوې ای بچو ان الله اصطفی لکم الدین یقینا الله تعالی غوره کړی دی، الله پاس کړی دی. ای سمه پښتو معنی کوه چې پته ولګي چې دا څوک پاس کول او فیل کول کوي چې ته وپېژنې. ان الله اصطفی لکم الدین یقینا الله تعالی پاس کړی دی ستاسو لپاره الدین قانون د ژوند. قانون د ژوند نو څنګه قانون د ژوند دی فلا تموتن نو ممړ کیږي تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو تابعدار د الله وای مسلمانان وای د الله قانون منون کی وای ښا په داسې وخت کې مرشا دا څه مطلب دی چې په داسې وخت کې مرشم په داسې وخت کې د مړېدو مطلب دا دی چې ټوله زندگی په دې کې تیره کا د مرګ خو یو سکند پته نه لګي چوټي ونه کې که یو سکند چوټي وکړه په دغه کې مرګ راغی او ته د الله د قانون تابعدار نه وي نو الله تعالی به دراونی سي نو لہذا داسې وکړه چې ټوله زندگی مکمل طور سره دا نه چې تا آئین کې کوم د 231 کې لیکلي دي چې ټیک ده مونږ خو دغه جوړ کو شرعي کورټ جوړ کو خو شرعي کورټ با د سود په معاملاتو کې تر لسو کالو پورې ګوته نه وي تر لسو کالو پورې به ګوره پکې ګوته نه وي ښا د جوړېدو دوره ته نه دا په آئین کې لیکلي دي ښا تاسو دا آئین نه ګورئ خو چې ما خو ویلا وخت نه کنه کنه ما دې ځان سره نسخه دې دغه کومه د کمپیوټر کې شته ما په دې دغه راو باسم تاسو ته د اساسي قانون وکړم د دې کې څه څه دي د خدای بندګانو ځان نم چې کوم دنو وړاندې جوړ کړی دی او بس بس دا جوړ شوی دی او بس اسلامي او تویل دی موږ وته وایو اسه به وته وای چې خو لګو ګور دنه دا په کې لیکلي دي کنه چې لر لسو کال پورې په سود کې کار نشي لرلی دا ځان ته یو د پره دغه په کې بیا ځان ته چې آئین پاکستان کې خو بالکل کار نشي لرلی د شرعي عدالت او په آئیني پاکستان اعتراض نشي کولی د شرعي عدالت او د نورو عدالتونو په طریقه کار باندې وایي دغه نشي کولی رد نشي کولی د نورو عدالتونو طریقه کار څه دی چې داوی څنګه اغستا داوی څنګه رد کوله خو خو یې خپل کو چې هغه د هغې بل طریقه کار د انګریزي هغه په هغې باندې کوي په هغې اعتراض نشي کولی شهادت یې څنګه اغستو شهادت یې څنګه رد کولو په کومه درجه کې شهادت قبلولو په کومه درجه کې نه قبلولو فیصله په کم ترتیب کوله په دې باندې وای دغه اعتراض نشي کولی څوک شرعي عدالت شرعي عدالت په دې اعتراض نشي کولی الله وی فلا تموتن الا وانتم مسلمون لس کاله خو ډیر شه دی یو سکند وخت په نور کې چې الله د قانون تابعداري نه وځي پوه شو کنه یو یو شی به داسې نه وي فان تنازعتم فی شیء که په یو شی کې د شی اطلاق په صغیر او کبیر ټول باندې کیږي فردوه الی الله والرسول نو دا غي فیصله بچا ته وړي الله ته وړي قران ته او رسول ته وړي سنت ته ته چې کوم دنه تاسو کې دا تغرا او باسل اذان له استثناءات او مستثنیات دا ټول غند چې را جمع کړي دي او په نوې په اسلامي خريدي ته د اسلامي نسبت کول څنګه دي ابو بکر جساس وای من حکم بغیر ما انزل الله مخبرا انه ما انزل الله فقد كفر وایي څوک چې د الله د قانون نه بغیر په بل قانون حکم او فیصله وکړي او نوم ورته نه دی ورکړي چې دا د الله قانون دی دا کفر دی دا کافر دی اسلامي آیین ورته څنګه وایي چې دنه پکې دا ګندونه پراته دي او ته به بر سټیم په لګې چې دا اسلام دی نو زه تاسو وایم چې صرف شراب راوړم دوه بوتل شراب ډیروم نه او دو دو بوتل شراب او دو بوتل خنزیر چې کوم دی وخه دم اده پاسه په دغه لګوم سترپ لګوم چې دا اسلامي خوراک دی ماته بس وای ها دا جس سړی ماته به کافر وای ولیکن هلته کې هغه ویل دي هغه چې کوم دی نو پورا ګن ته چې کوم دی اسلامي نوم ورکړ دی هغه ته کفر نه وای نو دا رها ان الله استفا یقینا الله تعالی پاس کړ دی لکم تاسو لپاره الدین قانون د ژوند فلا تموتن نو ممړ کیږي تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې تاسو مسلمانان یې صحیح شو تر دې پورې خو دوی ته دا دلایل بالکل داسې دلایل لال کړه چې سم دي سپیګمو پورې ولا ومخل چې وګوره سړی ته وای په ملت ابراهیمی زیما په ملت ابراهیمی باندې سوق دي تاسو څو غړي وړي شروع کړی دي نو د دین ورسته اوس وته زواجر شروع کوي زجرونه وته شروع کوي چې نه دوی ویل کنه وی چې نه نه دا خبره مونږ نه منو چې ابراهيم يعقوب عليه السلام ابراهيم عليه السلام خو پرې خو دا غوانه خو کوشش تلاقي زخه موبایل نو رال دی بل د تیرا ټوک کو وی چې يعقوب عليه السلام مونږ ته ویلو چې يهوديان شي یا نصارا شي الله جواب ورکړي زجر ورکړي دوی په دروغ باندې په دغه داوا باندې ولا رکړي ام کنتم شهداء آیا وی تاسو حاضر موجودو یعنی نه وای دا استفهام انکاری دی تاسو خو نه وای تاسو چرته وای اذ حضر یعقوب الموت کله چې حاضر شو کله چې راغی یعقوب علی السلام لا الموت مرګ مرګ نه مراد علامات ته مرګ دي چې مرګ پر حاضر شي بیا خو سړی نه خو علامات ته مرګ دن کدن راغی چې راغی نو اذ قال لبنیه یا کفا وقت ابراهیم علی یعقوب علی السلام خپل بچو ته داغه بچو نه پښتنه وکړه وی ما تعبدون من بعدی پورا انټرویو ته اخلي و بچو وی تاسو بل چا عبادت کوي من بعدي پس زما د وفاتنا من بعدي ای بعد وفاتي پس زما د وفاتنا تاسو چا عبادت کوي قالوا غي ورته وی نعبد الهک مون به عبادت کو الهک د خدای ستا و اله ابائک اد معبود د پلاران ستا نو چې ستا د خدای عبادت پکاو او د هغوی د خدای عبادت پکاو نو چا به دا سوچ کول چې دا خو بدوشي کنه یو د ابراهیم علی السلام اسحاق او د اسماعیل علی السلام او الہ شو ایو د چا شو یو د یعقوب علی السلام الہ شو نعبد الہک و الہ ابائک دا خو ګڼ شو نه نه نو اخیره کې وسره لا ټول دی یو الہ واحده چې معبود یو دی یو معبود دی ګوره دا نه چې ګنې دا ګڼ شو دا یک یو دی ها ونحن له مسلمون او مونږ خالص د هغه تابعدار یو خاص د هغه تابعدار یو په ټولو قوانینو کې مونږ به د هغه منو د بل چا قانون چې کوم دی هغه نه منو تاسو وای دا خبره نه تاسو دا یاد دی دوی غلی شو پوه شو کنه چې دوی غلی شو نو چې دا بل لار ته خطا شو کنه نو دای ویلې مونږ خدای په اولاد کې راضو کنه ابراهيم عليه السلام زمونږ نکو اسماعیل علیہ السلام مونږ نکو اسحاق علیہ السلام مونږ نکو یعقوب علیہ السلام مونږ نکو نو مونږ دا غي په اولاد کې راځو لہذا مونږ غټل د بیام او شکنا مونږه په اولاد کې راځو الله ورته وی و په اولاد باندې نه خلاصيږي فخر بالانصاب نشتره تلک امتون دغه یو جماعت د انبیاو ور الته مخکې امت تیر شو هغه مسلمان امت دلته امت راغې دا جماعت د انبیاو مراد څه دی جماعت د انبیاو تلک امه دغه جماعت د انبیاو قد خلت یقینا تیر شوی دی دا تیر شو لها ما کسبت اغي د پارا اغي جماعت د پارا او ما کسبت هغه چې هغه ځان د پاره کم د خیر کار کړو ولکم تاسو د پاره به فائدہ درکې تاسو تما کا سبتم هغه چې تاسو کم د خیر کار کړی دی ولا تسالون او تاسو نه پښتنه نشی کوله عما كانوا يعملون دا هغه سباره کې چې هغه سکول تاسو نه هغه باره کې دلته کې تقدیر دی ور سره عطف راو باسا ولا يسالون عما كنتم تعملون او دا غي نه تاسو نشی کوله دا هغه کارونه باره کې چې تاسو یې کوي تاسو نه هغه تاسو نشته دا غي نه تاسو پښتنه نشته پرېګ دی تاسو په هغه باندې ځان بچ کوئ نو داسې سړی نه چې بل لار خطا شي بل دلیل نه ویل شي کنه او چې بل دلیل نه ویل شي کنه بس وای مونږ حق فارس شو پوه شو کنه مونږ حق یو بس زمونږ نه اقوا که ارث دلایل دې نه منم بس په دلیل سره سره خبره نه کوم خو مونږ علما حق یو مونږ حق یو بس دا خبره وکړه ډایرکټ دا دغه وکړه دا وکړي نو وقالو وای دوی کونو هودن شی یهودیان او نصارا یا نصارا شی تهتدو په هدایت باندې بشي بس هدایت منحصر دی یا په يهودیت کې یا په نصرانیت کې او هغه شان جمع او تقسیم دی يهودیان وای هدایت په دغه کې يهودیت کې دی نصارا وای په نصرانیت کې دی ته ورته وایا قل ورته وایا نه نه بل ملت ابراهیم حنیفا بل نتبع ملتا بلکې مونږه تابع کیږو د دین د ابراهیم علی السلام حنیفن چې حنیفن چې کلکو په توحید باندې حنفا اصل کې میلان ته یو اړخ تمایل کېدل د بل طرف نه دي ته حنف ویل کېږي اما دغه ابن قیم سے معنی کوي حنیفا الحنیف المقبل علی الله المعرض عما سواه هغه ذات ته ویل کېږي هغه چاته ویل کېږي چې الله طرف ته توجه یې د بل چا نه مخړولې نو دا څوک وي چې ټول شرکونه پریږدي یو الله ته متوجي شي نه تاسو ویل کیږي کلک په توحید مګر دا کلام معنا کو ها دا دې مقیم معنا ده بل ملت ابراهیم بلکې مونږ تابع کیګو د ابراهیم علی السلام حنیفان چې کلک په توحید باندې الکه رازاد د پیش نه پیش ترخی او د خوب نه خوب ترخی پوه شو کنه یو سړی وای زه مخ کې زم چې ته مخ کې زی زه د هغې نه لږ ورپسې یو څو قدمه نور مخ کې زم پوه شو کنه نو یعقوب علیه السلام یادې زه نه ته یم د زما ابراهیم علیه السلام ته پوه شو کنه د هغه په ملت را روان شه ښه نو دوی ویلې وایي څه شی ته وایې چې تاسو ملت ابراهیم علیه السلام تابعداري کوئ نو چې ملت ابراهیمي تابعداري کې خو راځه کنه مونږ مونږ یو کنه الله ورته وای و ما کان من المشرکین نو ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه تاسو خو شرکونه شروع کړی دي څوک وای عزیر ابن الله څوک وای عیسی ابن الله څوک کوم دنو د احبار او د رهبانو د پیرانو د علماو چې کوم دغه غوی قانون منی تاسو خو په شرکونو کې مبتلا یی نه نه و ما کان من المشرکین ابراهیم علی السلام مشرک نو صحیح شو خچې دوی وي تاسو زمونږ د يهودیت او د نصرانیت تابعداري نه کوي نو تاسو بیا څه کوي الله وي ته تخپل عقیده ښکارا کا عقیده دار ها واضح عقیده ورته وي دوی تنگ نظر دي دوی تنگ نظری وکړه وي حکونو هودن او نصارا نو ته ورته خپل وسعت چې دوه خبرې دي په یی کې یهود د دوه خبرې نه منلې يهوديان وی صرف په يهودیت کې هدایت ته او نصرانيان وی صرف په نصرانيت کې هدایت ته الله وای ته تخپل وسعت نظر ښکارا ک مسلمانا چې څنګه دا ستنګ نظر دی شروع کړل ځان ته وړو کې پټې جوړ کړل وای دا حق بس دک نه خو دې پټون دی هغه حق نشته دی ته وته وای قولوا آمنا وای ورته مونږ ایمان نه وړل بالله په الله باندې وما پاک کتابونه باندې انزل الینا چې نازل کړی شوی دی مونږ ته ها بل دا کې وا التا سورته آل عمران کې براشي ما انزل علینا وقل آمنا بالله قل آمنا بالله نو په پیغمبر باندې خو نازل دی نو علینا ځکه ویل کیږي او دلته کې او ما انزل الینا دا مونږ او تاسو یو نو مونږ او تاسو ته خوراغله خو مونږ ته نه نازل شوی دی برکانه پیغمبر ته الیک علیک دواړه راځي او مونږ ته صرف الیک راځي و ما انزل الینا او هغه نازل کړی شوی دی په مونږ باندې یعنی قران پاغي ایمان راوړو و ما انزل الی ابراهیم او پاغه صحیفو باندې نازل کړی شوی ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب یعقوب علیہ السلام تا والاسباط او چاته اولادونو د دوی ته امام بخاری سبت اولاد تابع ته ویل کیږي امام بخاری معنی کوي قبایل بنی اسرائیل د اسبات معنی څه کوي قبایل د بنی اسرائیل دلته د اسبات نه مراد ده جماعت الانبیاء د انبیاء علیهم السلام ډلې په هغه باندې چې سنازل شو موږ د هغه تابعدار یو وګوره موږ د سره ټول منو او تاسو چې کوم دین یو یو ځای کې ټوکړه را تاو کړی چې دا حق دی مونږ وایو چې نه ابراهيم عليه السلام هم حق پرست اسماعیل عليه السلام هم حق پرست اسحاق عليه السلام هم حق پرست یعقوب عليه السلام هم حق پرست هغه پیغمبران چې په دې میانس کې تیر شوی دی هغه ټول منو هغه هغه حق پرست و ما اوتی موسی او هغه چې ورکړی شوی موسی عليه السلام ته موسی عليه السلام ته تورات او دغه رنگ نور دغه دینو و عیسی عیسی علیه السلام ته و ما اوتی النبیون او هغه چې ورکړی شو نب نور نبیانو ته مر ربهم د طرفه در خپلنا نور نبیان د دغه نه د ابراهیم علیه السلام د اولاد نه بهر هود علیه السلام شعیب علیه السلام صالح علیه السلام پوه شو کنه دی ته ورکړی شو هغه مونږ منو پوه شوی لا نفرق بین احد منهم مونږه فرق نکو بین احد پمنیان د هیڅ چا کې منهم دغه پیغمبرانو نه الکه مونږ ټول منو مونږ د دغه پیغمبرانو په مینس کې د هیڅ چا فرق نه کوو ښا د هیڅ چا فرق نه کوو ښا بین احد مفرد دی نو په مفرد کې بسنګ فرق راځي ولیکن دا په سیاق ته نه فکر واقع دی نکره په سیاق ته نه فکر واقع شي نو فائدہ کوي عموم نو هیڅ چا معنی به کې لا نفرق بین احد منهم مونږ فرق نه کو په میان د هیڅ چا د دوی کې دا نه وایي چې دا مانم او دا نه مانم نه مونږ دا کار نه کو ونحن له مسلمون او مونږ خالص هغه الله تعالی ته تابعداري کوونکي یو مونږ خالص د الله یو قانون د الله منو او دغه پیغمبرانو ملتونه ټول منو مونږ دغه دین منو او دوی ته مونږ حق پرس وایو مونږ دانو چې دوی په شادي پسې مشه اوس دوی ته خو دوی تنگ نظری ښکارا کړه دا غي په مقابل کې اسلام وسعت نظر ښکارا کړو چې وسعت نظر ښکارا کړو نو اوس دا غي نورستو فإن آمنو سرا څور کوي د ټول تا يهود تا نصارا او تا مشرکان تا دوی ته اوس دعوت ورکي او دا رد دی دوی په هغه دعوه باندې چې کونو هودن او نصارا تحتدو يهوديان چې نو هدايت ته ومي او نصارا چې نو هدايت ته ومي الله وي په دې کې نشته هدايت راشه د هدايت طریقه ته ځخیم فان امنو کچرته دوی ایمان ناوړو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا بمثل ما دې کې بعد وی دا بي زائد دا دا مثل زائد دی دا مثل زائد دی نو فإن آمنو بما آمنتم به که چرته دوی ایمان ناوړو په هغه باندې چې تاسو په ایمان ناوړه دي په قد اهتدو دوی په هدایت شو هدایت باندې بشي چې دوی دا ټول ملل اومني خا دا ټول دینونه اومني چې راکم تیر شي دي او بیا اخیری په اخیری دین باندې ایمان راوړي صحیح شو نو علاوه دوی په هدایت شي یا دا دې چې دا بی زائد ده فان امنو مثل ما امنتم به دا ما مصدریه کا فان امنو ایمانا مثل ایمانکم که چرته دوی ایمان راوړ تاسو غوندې ایمان نو فقد اهتدوا نو دوی په هدایت باندې شي صحیح شو دا دوی معنا درې معنا پکې چا دام کړی دا چې دا به مثل په خپل ځای پرېږدا فإن آمنو که چرته ایمان راوړو به مثل ما په مثل د هغه امنتم به چې تاسو په ایمان راوړل دي تاسو چې په کم سیز ایمان راوړل دي کله هغه شي په مثل دوی ایمان راوړو نو فقد اهتدوا یو په هدایت دي نو پاره سوال لازم سوال دا راځي چې موږ ایمان په الله راوړو نو د الله مثل شته چې دوی په ایمان راوړي چې دوی په هدایت شي نو بعد وای دا علی سبیل الفرض والمحال چې ولکه تاسو په دې الله ایمان نه راوړی خو زه د الله مثل پیدا کوي کنه نو که پاغي مو ایمان راوړل هدایت پکې تاسو لپاره خو پیدا کولې نشي بدبخت واسه روان یې کنه نو دا پرېږ دی و ان تولوا او کدی مخواړولو د دې هدایت او دی ایمان نه نو پوښه فانما هم فی شقاق و ان تولوا او که چرته دی مخواړولو فانما هم یقینا دوی چې فی شقاق پاغه اختلاف لري کې دي د حق نه دا بیا د حق دشمنان دی اصل کې دوی حق نه قبلې فسيكفيكهم الله نو زرد چې پورا بشي تعالی را الله د دوی نه الله تعالی بل دوی ستا مقابله کې به الله تعالی د دوی په مقابله کې به تعالی الله پوره شي الله به دوی عذاب کی او هو السمیع الله تعالی اوریدون کې د دعوو د دوی دی دا دعوی چې کوي چې کونو هودن او نصارا تهتدو العلیم او علیم دی الله تعالی پوهه دی په زړونو باندې چې کم دین صحیح دی هغه دینونه الله تعالی معلوم دي ها وی مونږ کې چې کله ماشوم پیدا شي په و مورز باندې مونږ سو کو هغه ته مونږ رنگ ورکو یو قسم رنگ جوړ کړو نو هغه رنگ دی ولا ورکو چې هغه رنگ دی ورکړو وی به دا پوخ نصرانی شو الان نصار نصرانیا خالصا وی دا اوس خالص نصرانی جوړ شو دک وی ګورا دا تاسو ته کم نه راغستلې دا عیسی علی السلام سره او یحیی علی السلام خواته یحیی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام وی وی جئت الیک لاسبغ عنک زه تا ته راغلم چې تا نه رنگ والم نو هغه رنگ سو هغه د دین رنگ وو او دی خدای والو ته هغه رنگ د هغه جوړ کړه کپلو جوړ کړه نو دی به هغه ورکولو نو صبغت الله نو داغه جواب والله ورکی وو تاسو مسلمانانو ورته وای قولو ورته وای سبغنا سبغت الله مونږ رنگ کړه دې رنگ د الله مونږ د الله والا رنگ غستره ها پوښوي یا سبغت الله الزمو سبغت الله لازم شي کلک شي پر رنگ د الله پوری رنگ د الله سره د الله دین د الله دین د الله دین ته ول رنگ وی د الله دین ته رنگ مجازن وی ښا سی وته وی د الله دین ته رنگ مجازن وی د دې وجنا چې څنګه رنگ راشي کنه پسیز باندې هغه ټول زری زری ته ور داخل شي کنه پوشه کپلک یو یو تار ته ورشي نو دغه شانته دا د الله دین دی چې دا ستا په دې بدن کې مکمل دماغ او تاغوا وګونه د شریعت مطابق سترګې د شریعت مطابق پوزه د شریعت مطابق لاس د شریعت مطابق پی د شریعت مطابق مکمل د دین تابع شي نو دا سره دا بیا صبغت الله دی خاله صبغت الله دی دغه او دغه وای شاد رضی سے بیره کې چې الله دین صبغه ذکر چې دلته کې چې څومره قوتونه دي هغه وای که قوت مدرکه ده که قوت وهمیه ده که قوت خیالیه ده هغه ټول بستا د الله د دین تابع شي ښا د الله د دین د تابع شي قوت وهمیه کې کوم دی نو دا خلق منطق او فلسفه راولي هغه پاغي باندې اثرات کوي قوت مدرکه چې کوم دی پاغي باندې د بعضي امور او ادراکات کې خیالات باندې تصویران نه ته ټول لاواله او چاته تابع کا د الله دین ته تابع کا ومن احسن من الله صبغه او سوق د ډیر خسته د الله نه صبغه د جهت د رنگ نه د الله د رنگ نه چا خسته رنگ شته د الله د دین نه چا خسته دین شته نشته د خغوره د الله دین په ټولو کې خسته دی ټولو کې اعلی دی او فق بالمصالح او فق بالمصالح ځکه السی وایي نعم لا يتو... نعم لا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن تلك الاصول ما هو بين المخالفه للشرع منها او ودا هغه سړی په کفر هغه سړی په تکفیر کې او هغه ته په کافر ویلو کې توقف نه پکار څوک چې سکی دغه قوانین چې د الله د قانون نه بغیر دي او دې ته خوای او دې ته غوړه وای چې د زمانه مطابق دي او دا مصلحت سره خو چلیږي پوه شو کنه نو دا څه دي دا د اسلام خبرې نه دي دا د کفر خبرې دي ونحن له عابدون او مون خاص اغي الله تعابدون عبادت کوونکی عابدون مطيعون اطاعت کوونکی دا اغي الله تعالی خالص دا اغي اطاعت کو د بل چا نه منو یارا مونږ اطاعت لذاته دی یو الله کو اوس زجر ورکی په بل خبره باندې او پاره کې تنه بیا څه کوي بیا تنه براءت کوي ښا براءت تنه کوي چې زئی تاسو خپل کار کوي موږ خپل کار کوو بس د برا عقیده را لوس ښا چې دې تر د دین چې دا دومره قصې وشوي نی منی نی منی بیا من کار کوي کنه نو دا قل ورته وای اتو حاجوننا دوی بیا لاندې شروع کړ چې نه عزیر علی السلام د الله چا عیسی علی السلام د الله زوی د چا سوي چا سوي هغه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی قل ورته وایا اتحاجوننا آیات سو جګړه کوي مونږ سره بحث کوي مونږ سره فی الله فی الوهیت الله فی توحید الله دا الله په توحید کې دا الله په الوهیت کې جګړه کوي وهو او حال دا دې چې هغه الله ربنا رب دې مونږ دې وربکم او رب تاسو دې دا خو دې ټول رب دې الله نه منئ د الله د ربوبیت او د الوهیت نه انکار کوي ولنا اعمالنا نو خاص زمونږ د پاره دي عملونه زمونږ ولکم اعمالکم خاص تاسو د پاره دي عملونه تاسو زئی خپل کار کوي ونحن له مخلصون او مونږ خاص غي الله تعالی ته اخلاص کوونکیو مونږ خو بل څوک نه شریکو مونږ خو د الله توحید منو فل الوهیت او فل ربوبیت ربنا وربکم نو مونږ خالص غي الله تعالی طرف ته متوجه کیږو چې دای ورته وی نو د دین پس دوی سو کړ دوی ویلې او تاسو مونږ سره په ملت ابراهیمی کې جګړه وکړه ابراهیمی ملت پوښ کنا دا يهودیت ته يهوديان وي ابرا نصارا وی ابراهیمی ملت نصرانیت دی بیا را ټینګ شو په کلک عصه ودرېدل چې ودرېدل الله وی ام تقولون آیا وای تاسو ان ابراهیم چې یقینا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل اسماعیل علیه السلام و اسحاق اسحاق علیه السلام و یعقوب و یعقوب علیه السلام والاسباط و جماعت انبیاء کانوا هودا یهودیان او نصارا یا نصرانیان تاسو دا خبرې کوي دا خبرې مکوي قل ورته وای ا انتم اعلم آیا تاسو خپوی په حالت دغه پیغمبرانو باندې ام الله یا په الله پوی دی تاسو ته خپته ده که الله ته خپته ده الله وای دا غي ملت اسلام او ترا پاسې دا غي ملت يهوديت ترا پاسې دا غي ملت سو نصرانيت د ځان نه کیای انتم اعلم ام الله الله پوی ده که تاسو پوی الله پوی ده خ ومن ازلم اوس دوی ته پته نشته دی الله وای نه خپته ولوتا چې ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام دغه رنگ د نور انبیا دا ټول په اسلام باندې دا پته دوی ته شته دی خو دوی گواہی پټه کړی دا نو الله وای ومن ازلم سوک ته ډیر ظالم ممن یعنی لا احد ازلمو داغه نه بل غټ ظالم نشته دی مم من داغه چانا کتم شهادتن چې پټک یو گواہی عنده چې د سره من الله د طرف د الله نه د الله تر طرف گواہی صدا س گواہی دا گواہی په دی خبره باندې دا چې انبیاء علیهم السلام چې کوم مخکین تیر شي دا په اسلام باندې خم من الله دا الله طرف نه پکم ځای کې دا په تورات انجیل په کتابونو کې دا دا الله گواہی سره په تورات انجیل کې پرته د خغره او باس نه پټایي د دنه ډیر لوی ظالم ببل سوکی وما الله بغافل اوس دم کی ور کوي او نه دی الله تعالی به خبر عما دا غتنه تعملون چې تاسو یې کوي چې تاسو کوي الله تعالی دا غي نه به خبر نه دی نو اوس دی په اخره کې بل بل خبر او کړه چې په ټولو کې را بن شو کنه وی سید نسب دین نه خو زمونږ باباګانو خو ښه عملونه کړو کنه هغه خو عملونه په وجه هغه داسې عملونه مونږ له کړی دي چې مونږ به د هغه په وجه باندې نجات مومو ها وی دا عیسایانو عقیده را کنه مونږ له عیسی علی السلام ځان پانسی کړو نو بس زمونږ د ګناهونو کفاره هغه شو الله ورته جواب ورکړو تلک امه وی دغه یو ډله جماعت د انبیاو قد خلت یقینا هغه تیر شو لها ما کسبت وی د هغه ډله لپاره هغه کسبت چې هغه سکړیو ولکم تاسو د پاره هغه دی ما کسبتم چې تاسو یې کوي ولا تسالون تاسو نه پښتنه نه کیږي عما دا غسباره کې کانو یعملون چې و هغه عمل کوون کی او نه بت هغه ته هغه نه پښتنه کیږي تاسو د عمل باره کې نو دای ورته تر دې پوری و زواجر ورکړل و زجرونه ورټنې وي ها کوم اول چې دغه د ام کنتم شهداء حضر یعقوب الموت ولکه یعقوب علی السلام ته مرګ راغلی او هغه سویلیو تاسو هغه خبره ول نه کوي دویم نمبر ته دوی د مونږه آباو په نسب به خلې کیږي وې نه په نسب نه به خلې کیږي تلک امه قد خلت لها ما کسبت دریم دوی دا و چې نه حق په يهودیت کې دی یا په نصرانیت کې دی نو پاغي ولکون يهودن او نصارا تهتدو دریم نمبر دوی ول چې نه مونږه په نصرانیت کې پاک شو مونږه رنگ ورکو نو صبغه الله سره هغه ذکر ورکو نو بیا یې پنځم زجر چې دوی په الوهیت او په دغه کې جګړې کوي په ربوبیت د الله تعالی کې نو قل تحاجوننا سره هغه شو بیا دوی ابراهیم علیه السلام ملت او د اسماعیل او د اسحاق او د یعقوب علیه السلام هغه د یهودیت او د نصرانیت نو هغه باندې ولا رد کړو نو بیا په اخر کې دوی وی کده هغه په نسب نه بخل شو د هغه په عمل به بخل کیږي نو په هغه ورځ زجر ورکړو چې نه دا ټول خبرې څه دي دا باطل دي او غلط دي معلومه دا کړه چې ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علی السلام په ملت ته ولی دا غد اولاد نه دی یو ټیک شو کنه دویم ابراهیم علی السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په قبله باندې دی دعا ابراهیم علی السلام دا هغه کلی نه دی چې کم کلی ته ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه کلی ته ابراهیم علی السلام دعا کړې و رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا دین باندې چې د کوم دین د پاره ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا ده چې کومه دعا ابراهیم علیه السلام دې کړی ته یو نبی بارک کړي وا صحیح شو اوس ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې چې په کوم دین باندې ابراهیم علیه السلام خپل بچو ته وصیت کړو او په هغه دین باندې ده چې په کوم دین باندې یعقوب علی السلام خپل بچو ته سکړو وصیت کړو او دا خبرې چې هغه وصیت یا په يهودیت کړو یا په نصرانیت کړو یا حق په دې کې منحصر کړو په دې ته بیا وروسته په دې وو زواجر کې غزرا کاغو نو پته ولګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت ابراهیمی باندې دی دی وقفو